تاسو ته یو دلیل راوړي نو تاسو یې ضرور ورسره ومنئ د کوهي چنګوشي له ځانه مه جوړوئ لکه دا مذهبیان صرف خپل مذهب دین بولي تر مذهب ور اوخواته که آیات یا صحیح حدیث ورته راوړي دوی نه مني همدا خبره او وشرو کېږي فقه الجهاد یعنی فوه په جهاد کې په جهاد ځان فو کول تعریف الجهاد تعریف د جهاد الجهاد لو الجه الجهاد لغتن الجهد جهاد په لغت کې جهد ته وایي جهد معنا کوشش کول د دین په یو کار کې اصطلاحا په شریعت کې چې شته وایي بذل الجهد شیندل د کوشش و تفریع الوسع فارغ کېدل د وس یعنې د سیستا کوم وس وي فی قتال اهل الکفر په قتلولو کې د کافرانو لتکون کلمة الله هی العلیا د پاره د دې چې د الله رب العالمین کلمه لوړه سي وکلمة الذین کفروا السفلی او د کافرانو کلمه کښته سي د دې د پاره ده دا لغوي او اصطلاحي معنا سوه اوس الحکمت من مشروعیت الجهاد مقصد له جهاده څه شته محترمو دا ډېره غټه خبره ده محترمو د جهادو مقصدونه د جهاد مقصدونه ځان ته معلومول فرض دي که چیرې د جهاد مقصد ځان ته معلوم نه کړې لکه تیرو تنظیمو والا چې له جهاده مقصد صرف قوم پرستی او د کفارو خوشحالول او د شهیدانو په وینه کې خیانت کول راووتل بیا به جهاد ستاسو د جهنم ته د جهنم ته د داخلېدو سبب وګرځي نو مقصدونه په جهاد کې غټ غټ مقصدونه پراته دي هغه باید سړی ځان ته معلوم کړي د جهاد مقاصد اقامت الدين اقامت د دين د لاغه څخه سي اقامت د دين سي وتحقق العبوديتي لرب العالمين او ثبوت د عبادت و رب العالمين لرسي سي دين ټول الله لرسي د هر ظالم د هر ستمګر ظلم ختم سي د هر فرعون فرعونيتوب ختم سي او دين ټول الله لرسي او د یو الله خبره منل کیږي دویم دفع شرکی بل مقصد له جهاته دا د چې دفع د شرک له راسي الذي هغه شرک هو اعظم ظلم چې هغه لوی ظلم ده واکبر الفساد او ډیر لوی فساد ده قال الله تعالی لا پاک ویل دي ان الشرك لظلم عظیم وای شرک چې دا غ لوی ظلم ده قال الله تعالی علی رب العالمین و الی دی والفتنه اکبر من القتل شرک چې دا غ لوی ده تر قتل قال الله تعالی علی رب العالمین و الی دی وقاتلوهم قتل کی دا کفار حتى لا تكون فتنه تر څو چې شرک پاتې نسی و یکون الدین كله لله چې دین ټول الله لره سي د هر چا د پاره به څه ناڅه دین کیږي خدا شرک ده خو ته قتال وکړي دا ختم کړي چې دین ټول الله لره سي دریم حفظ ضروریات خمسه ساتنه د دا پنځو ضروریاتو پکښې راسي الدین په جهاد کې د دین ساتنه راځي و نفس د نفسو ساتنه پکې راځي یعنی په شریعت کې څومره امن وي دریم والعرض او د عزتو ساتنه پکې راځي د هر مؤمن مسلمان عزت پکې خوندي وي څلورم والعقل د عقلو ساتنه پکې راځي هر څوک پر خپل کار لیدلی وي شرعي دعوتونه شروع وي د هر چا عقل پکې سالم سي پنځم والمال د مال حفاظت پکې راځي دا خلاص او څلورم مقصد کشف المنافقین و تمیز المؤمنین جلاوالی د منافقینو او د مؤمنانو پکې راځي قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي ما کان الله نه د الله پاک ما کان الله نه د الله پاک لیذر المؤمنین چې پرید چې پرید مؤمنان علی ما انتم علیه پر دغه حال چې تاسو یاست خبیث او مؤمن سره ګډ وډ ده حتی یمیز الخ... یمیز الخبیث من الطیب چې خبیث او پاک سره جلا کم الله رب العالمین وای تر هغو زه تاسو نه پرېږدم چې په تاسو کښې مې خبیث او پاک نه وي سره جلا کړي لکه په بل ځای کې الله رب العالمین وایي وما اصابکم یوم التقى الجمعان ای پیغمبر کم تکلیفونه چې تاسو تا ته در ورسېدو د احد په ورځ باندې چې ستا غاښونه پکښې شهیدان سو مورګري دې پکښې شهیدان سو تکلیفونه در باندې راغلو فباذن الله الله رب العالمین وایي هغه زما په اجازه در ورسېدل وليعلم المؤمنون وليعلم المؤمنين وایي تا ته تا ته مې مؤمنان معلوم کړل لکه پر تاسې په احد کې ځانونه قربانول لکه پتنګان وليعلم الذين نافقوا تا ته مې منافقان پکښې معلوم کړل لکه درې سوه منافقین ځین راوګرځېدو او هسې یې بانې کولې نو په دې کښې بلکل ګورئ تاسو سوچ پکښې وکړئ په دې اوس انقلابو کې که چیرې دا جهاد انتحام نه وای نو به موږ تاسو د شیخانو لاسونه ورمچول چې دا صحیح مسلمانان دي او کم څوک چې اوس په نظر دی لغړی راځي هغه به هم پسې اخیستی له ځانه څخه نن چې د جهاد انتحام راغلی نو موږ تاسو په شیخ صاحب پسې چاړه راخیستې ده چې هغه معلوم سوی چې خراب ده او هغه لغړی چې موږ په نظر د لغړتوب ورته کتل هغه نن ځان استشهادي ته ورکوي نو دا چا را معلوم کړو الله رب العالمین په چش باندې په جهاد نو په جهاد کې دومره لوی لوی مقصدونه پراته دي دا خلاص دغه نه نور مقاصد هم ډیر دي خو د اختصار له وجې دلته موږ بسوالی ورباندې کوو مراحل الجهاد مرحلې د جهاد دا جهاد داسې پر مرحلو مرحلو راغلی ده چې کم څوک دا مرحلې معلومې کړي بیا چې په قرآن عظیم شان کې آیاتونه دته راځي په ترجمه کښې بیا دته ډیر اسانه وي نو هغه المرحله الاولى اوله داسې مرحله وه یو داسې وخت و اذن القتال چې خالي اجازه د قتال وله دون ان يفرز بې له دې چې فرض کړل سي قال الله تعالی الله رب العالمین ویلي دي اذن اجازه کړل سوې ده للذین هغو کسانو ته یقاتلون چې له دوی سره جنگونه کول کېږي د کفارو له طرفه دوی ته هم دا اجازه ده چې کفار قتل کې او مردار کې بانهم بشک دوی چې ظلمو پر دوی ظلمونه کول کیږي وان الله بشک الله رب العالمین چې ده علی نصرهم پر کومک د دوی باندې لقدیر خامخا قادر ده المرحله الثانيه دویم مرحله دویم وخت الامر بقتال من قتل المسلمون امر وو په قتال دغه چا چې هغه مسلمانان قتلول ويكف عمن كف عن قتالهم لاس بندول وو لغه چا څخه چې هغه به لاس بند کړی ول قتاله د مسلمانانو یعنی چې مسلمان به قتلاوی هغه به د قتلاوی کبه په مسلمان کار نه درلودی په هغه به د کار نه درلودی قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دی وقاتلو تاسو جنگونه کوي فی سبیل الله د الله رب العالمین په لار کې الذين له هغو کسانو سره يقاتلونکم چې هغه له تاسو سره جنګ کوي ولا تعتدو تاسو تیری مه کوئ ان الله بشک الله رب العالمین سي ده لا يحب المعتدين نه خوښوي تیری کوونکي المرحله الثالثه دريمه مرحله دريمه داسې مرحله وه الامر بقتال جميع الكفار الحمدلله دی دغه مرحله اوس تر قیامته پوری ده سی امر رالی په قتلیدو د ټولو کفارو کښې و ابتداؤهم شروع به کیږي په دی باندې بالقتال په قتلولو اینما کانو هر ځای سی کافران وي که په هر ملک کې وي دا نه ده پکې خاص چې افغانستان پاکستان ایران که هر ځای وي حتی یسلمو تر دې چې دوی به اسلام راوړي او یعطو الجزیه یا به دوی جزیه راکوي وهم صاغرون عن ید وهم صاغرون په داسې حال کښې چې دوی به ذلیله وي په ضلالت سره به جزیه راوړي قال الله تعالی الا رب العالمین ویلي دي فاذا انسلخ اشهر الحروم اشهر الحروم هر کله چې تیرې شوې هغه میاشتې حرامې فقتلوا المشرکین نو تاسو قتل کړئ مشرکان حيث وجدتموهم هر ځای چې مو پیدا کړل وخذوهم نسئ واحصروهم بندیان کوئ وقعدوا لهم تاسو کښینئ دوی ته کل مرصدین په هر کمین کې پر هر پاټک په ان تابو کې توبه له کفره وایستله نو کې وس توبه له کفره وایستله پرې دی به نه نه به پرې دی واقام الصلاه لمنځ به ور باندې قائمه وي وس به پرې دی نه وس به نه پرې دی و اته وس زکات زکات به هم باندې ور کوي کې دا شان درې سره وکړل په خلو سبیلهم بیا لار ورته خالق ان الله بهشک الله رب العالمین سیده غفور بخښونکی دی رحیم مهربانه ده نو ګورئ یو د عربو مشرکین دي هغو ته به صرف اسلام یا به توره وي یو عجمي کافران دي د هغو دپاره به دغه وي اول به د اسلام دین طلبي یې که اسلام ته غاړه نه کښېښوو بیا به په ضلالت سره جزیه راوړي او که چیرې جزیه هم نه راوړه بیا به د دوی لپاره توره وي او یو مرتد ده مرتدین دوه قسمه دي مرتد خو هغه ته ویل کېږي که له یوه حکمه د قرآن څخه منکر سي هم مرتد سوي یا د مخکې مسلمان وي او که چیرې له ټولو قرآن څخه منکر سوي له ټولو احکامو هم مرتد سوي بیا فرق نسته په دې کښې ډېر څه نا څه خبره او همدغه ستا تفصیل خو د اختصار له وجې خالد داسې یو څو ټکي درته کوم نو یو خدا سي دي چې په دارالاسلام کې څوک پروت دي بیا ناڅاپه مثال مرتد سي نو دې ته به درې ورځې وخت ورکول کیږي که ده په درې ورځې کې اندر اسلام قبول کړي خو وه که نه بیا به دی قتل قتلول کیږي او یو دغه رنګه ډله ییز مرتد دي لکه دغه اوس چې کوم دي د کفارو ملګري دي په ډلو ډلو باندې نو د دغو حکم چې ده هغه د دغو داسې دي دا کفار دي او د دوی مالونه غنیمت دي او ښځې وینځې دي دا ډله ییز مرتد چې کوم دي نو په دې کې دا خبره ده وقال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي حتی یسلمو تر دې چې دوی اسلام راوړي او یعطو الجزیه یا به جزیه درکوي عن یاد له لاسه هم صاغرون دوی به ذلیله وي دغه کم عجمي کفار چې دي په دغه مسلو کې تاسو که څه نه څه ځهم پوه کول غواړئ نو لغه سنګري علما کرام چې هغه د اسلامي خلافت هجرت کړی ده او په جهاد کې مشغول علما کرام دي له هغو څخه تاسو پوښتنې وکړئ هغه انشاءالله مسله نه پټوي نو هغه پوره وضاحت درته کوي اقسام الجهاد قسمونه د جهاد على القسمين جهاد پر دوه قسمه ده الاول الفرض العين فرض العين اول فرض عين ده وثاني الفرض الكفائي دویم فرض کفایي ده يسير الجهاد ګرځي جهاد فرض العين فرض عين ګرځي في ثلاثه المواتين په درو ځایو کښې الاول اول اذا غوا حضر صف القتال سي جوړ سي صف د قتال د مؤمنانو ځان ته صف جوړ سي د کفارو ځان ته صف جوړ سي نو په دغه وخت کښې جهاد فرض عین کیږي لقوله تعالی په دې قول د الله رب العالمین کې یا ایها الذین ای هغه کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی دی اذا لقیتم نار کله چې تاسو مخامخ سواس الذین لاغه کسانو سره کفروز دی کافران دي زحفان دی ګڼ وو فلا تولهم الادبار نو تاسې شاګانې مه ورګرځوئ و ثاني دا دوم دوم په کوم وخت کې جهاد فرض کیږي اذا ادهم العدو هر کله چې محاصره کې دشمن بدلد الاسلام یو شهر د اسلام قال الله تعالی الله رب العالمین ویلي دي وما لکم څه دي تاسو لره لا تقاتلون فی سبیل الله چې تاسو جنګ نه کوئ د الله په لار کې والمستضعفین من الرجال هغه ضعیفان له سړو څخه والنساء او له ښځو څخه والولدان او له کوچنیانو څخه الذین هغه کسان یقولون چې دوی وایي ربنا ای رب زموږ اخرجنا وباسي موږ من هذه القرية له دغه کلي ظالم اهلها ظالم د اهل د دې کلي. وجعل لنا وګرځوی موږ لره من لدنک له طرفه ستا وليا څوک دوست. وجعل لنا وګرځوی موږ لره من لدنک له طرفه ستا نصيرا څوک مددګار. وثالث دریم کوم وخت جهاد فرض عین کیږي اذا اذا استنفر الامام هر کله چې غوښتنه وکړي د وتو امام چې راووځي امام اعلان وکړي عام اعلان لکه اوس خلیفه المسلمین کړی ده چې راووځئ وایي جهاد هر ځای که مؤمنان مسلمانان یاست پر ټولو مؤمنانو چې ځان ته مؤمن وایي پر هغه جهاد فرض عین دی لقوله تعالی په دې قول د الله رب العالمین کې یا ایها الذین آمنو یا هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی ده اذا قیل لکم هر کله چې وویل شي تاسو لره انفرو فی سبیل الله راووځئ د الله په لار کې تحقلتم الى الارض نو تاسو مزکه ته ټینګ سي نو په ورسته آیات کې الله رب العالمین وای عذابونه ور باندې ذکر کړی دي سن زمکه ته ګواکې ما ټینګېږي راوځي و جهاد او بل د قول نبی صلی الله علیه وسلم په دې قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې اذا استنفر فانفرو هر کله چې لته غشتنه وسوه د راوتو سي جهاد راووزي نو تاسو راوځي دویم قسم ته چې دا فرض الکفایه ده په دغو درو حالاتو کښې چې یو حالات هم نه وي پیش بیا نو فرض کفایه ده دا خلاص اوس بله خبره ده تنبیه اذا كان الجهاد فرض عين هر کله سي جهاد د فرض عين سي فانه بشک لا يشترط له نه د شرط و د دې جهاد لپاره اي شرط یو شرط هم نه ده بیا شرط لا اذن الامام نه اجازه د امام بیا غواړي ولا اذن الوالدین نه اجازه د مور پلار غواړي ولا اذن دائن نه اجازه د پوروړي بیا سته وغير ذلك دغه ننګه بل شي يجب واجبيږي دا جهاد دا جهاد على كل من استطاع القتال پر هر هغه چا باندې چې دی طاقت لري د قتال ان يقاتل دی د جنګ وکړي بحسبه په طاقت بحسبه یعنی څومره طاقت ویل د سره دلائل يې دا دي، قال الله تعالی، الله رب العالمين وئيلي دي، انفروا خفافا وثقالا، ځئ سپک او ځئ سپک او درانه و جهاد ته، وجاهدوا جهاد کوئ بأموالکم په مالو خپلو، وأنفسکم په ځانو خپلو، فی سبیل الله د الله په لار کښې. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام وئيلي دي، لا طاعة للمخلوق، اطاعت د مخلوق ما کوئ فی معصیت الخالق په ګناه د خالق کې چې د خالق نافرمانی کوئ او اطاعت د مخلوق کوئ مخلوق خوشاله کوئ امر د مخلوق منئ و د مخلوق د خوشاله کولو یا د مخلوق د اطاعت کولو د پاره د الله رب العالمین اطاعت او امر پریږدئ داسې به نه کوئ دا خلاص شرعیت الوجوب الجهاد سته شروط شرطونه د واجب کېدو د جهاد شپږ شرط دي الاول اول چې د الاسلام و اسلام ده قال الله تعالی الله رب العالمین ویلي دي اول دا د سړی به مسلمان وي یا ایها الذین یا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی ده هل ادلکم علی تجارت الله رب العالمین وایي زه وښیم و تاسو ته تجارت تنجیکم من عذاب الیم چې خلاصوالی دار کې تاسو ته له عذاب دردناک څخه تؤمنون بالله ایمان راوړي پر الله باندې ورسوله او پر رسول الله باندې ایمان راوړي وتجاهدون فی سبیل الله او جهاد وکړئ د الله په لار کې باموالکم وانفسکم په مالو د ستاسې او په ځانو د ستاسې ذلکم خیر لکم دغه ستاسو د پاره خیر ده ان کنتم تعلمون که چیرې تاسو پوهیږئ که چیرې تاسو پوهېږئ دغه ستاسو دپاره خیر دی ګوره نو دلته الله پاک اول ویل چې تؤمنون بالله ورسول یو وار ایمان پر الله او پر رسول راوړئ او بیا جهاد وکړئ الثاني دوم چې البلوغ سړی به بالغ وي عن ابن عمر رضی الله عنه روایت له ابن عمر رضی الله عنه عرست على رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پیر سم پر نبی زه ورلم و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الثالث دريمت العقل عقل ده لقول نبی صلی الله علیه وسلم یعنی د سړی به عاقل وي لیونی به نه وي په دې قول د نبی علیه الصلاة والسلام کې رفع القلم پرته سوی د قلم عن ثلاثة له درو کسانو څخه عن النائم له ویده څخه حتی یستیقظ چې تر څو دی را بیداره کیږي چې بیداره سي بیا دی مکلف ده وعن الصبي له ماشومه څخه حتی یحتلمو تر څو چې دی بلوغ ته رسیږي بیا دی مکلف ده وعن المجنون له لیوني څخه حتی یعقلو تر هغه پورې چې ده ته عقل راسي عقل چې بیا دی مکلف دی الرابع څلورم شرط د جهاد چې د الحري الحریت حریت ده له وجې د حدیث د جابر رضی الله عنه دا اوږد حدیث د هغه ته رجوع بیا وکړي الخامس پنځم چې الذکورة نروالی ده عن عائشة رضي الله عنها قالت استاذنتو نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها وای وای موږ اجازه تو غوښته له نبی علیه الصلاۃ والسلام په الجهاد په جهاد فقال دول جهاد وکونه جهاد ستاسو الحج حج ده نو محترمه دلته دا یوه خبره سته که چیرې ښځه د میړه بې اجازې ورووځي یو ځای پر کفارو باندې ډزې وکړي کفار مردار کړي نو بیا ښه خبره ده د دې دا معنا نه ده چې ګر سره پر کافر ډز نه کوي یا نابالغ او نابالغ ماشوم وي ښه اسلحه ور اخستی چې تکړه وي پر کفارو باندې ډزې وکړي هیڅ پروا نه کوي د دې دا معنا نه ده صفر باندې مکلف نه دي بس د دې دا مقصد ده السادس شپږم الاستطاعت البدنیه والمالیه استطاعت طاقت بدنی او مالی ده یعنی کله به داسې وي چې مال به نه در سره په بدن به روغ وي او کله به داسې وي په بدن به روغ او هم کله به داسې وي یعنی په بدن به روغ وي مال به نه در سره کله به بیا مال در سره په بدن به نه روغ دا دوی خبر دی ګوره که په دواړو روغ بیا په دواړو سره جهاد وکړه قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي ليس نست على الضعفاء پر ضعیفانو باندې ولا على المرضى نه په مرمرضانو باندې ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون نه پر هغه کسانو باندې سته چې دوی نس پیدا کولای هغه شی چې دوی خرچه کې د جهاد دپاره حرجون ګناه نسته ور باندې یعنې لکه نبی علیه الصلاة والسلام ته هم دارنګه خلک رالو په غزوه تبوک کې اوه کسان ورته رالو چې زموږ اکمالات وکړه د الله رسول ورته وویل چې نسته ولاکه شی زه دونه شی وي چې زه ستاسو اکمالات په وکړم نو دوی چې را روان سو په زړه سو الله رب العالمین ته ډېر یې وزړل الله رب العالمین ته د دوی اوښکو دومره خوند ورکړي په قرآن کې ذکر کړي د دوی عذر په رښتیا وایي او بل له دغه څخه دغه مسله هم راووته ته ورته ګوره چې د الله رسول د د د الله د رسول په اختیار کې هم دا نسته چې د الله پاک خو اجازت نه وي الله څه ورنه کړي د الله رسول هم دغه نس کولای سي او څوک اکمال کړي نو د هغو کسانو به څه عالي چې دوی له مړو څخه څاروي وشان غواړي له مړو خلکو څخه اذا نصح لله چې دی خیر غوښتونکي وي د الله دپاره ورسوله د رسول د الله دپاره ما نست علی المحسنین پر دا رقم ته نیکوکارانو باندې من سبیل څلار ان الله بېشک الله پاک د غفور بخښونکی د رحیم مهربانه ده دا خلاصو د شپږ شروط چې وو د جهاد دا خلاصو يجب واجب د علی الجيش پر لشکر باندې طاعت اميرهم طاعت د امیر د دی په غیر معصیت الله په نافرمانی د الله کې به د دی اطاعت نه کوي په ګناه کې به د امیر اطاعت نه کوي عن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عمر رضی الله عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل السمع والطاعت خبر اوریدل اوریدل د امیر او خبر منل د امیر على المرء المسلم پر سړی مسلمان باندې فيما احب وكره کدی خوښ وي کنا خوښ وي ما ترغه یعنی دا خبره د امیر اطاعت د امیر پر د باندې چیش د واجب ده ما ترغه وخت لم یؤمر بمعصیه سیدت امر نه کړی په ګناه سره فإن امرك امر ورته وکړي بمعصیت په ګناه سره فلا سمع علیه بیا دې د امیر خبره نه اوري ولا اطاع ولا طاعت بیا دې منی هم نه په ګناه امر ورته وکړي وصبر معه صبر به کوي له دغه امیر سره ونصح له خیر خوا به وي د امیر د پاره وتحریم منازعته حرامه د جنگ کول له امیر سره قال الله تعالی لا رب العالمین ویلي دي یا ایها الذین آمنو یو هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی ده اطیعوا الله خبره د الله ومنئ و اطیعوا الرسول خبره د رسول علیه الصلاة والسلام ومنئ و اولی الامر منکم او د هغو امیرانو خبره ومنئ منکم چې له تاسو څخه دي چې هغه ستاسو مسلمانان مؤمنان امیران دي فإن تنازعتم في شيء پس ته جنگ را لې پوي شي کې ردوه الى الله ورسوله اغرات کې الله او ورسول ته ان کنتم کچیر یاستاسی تؤمنون ته ایمان راوړی د بل ته ایمان راوړونکي اس پر الله باندې والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې ذلک خیر دا کار ستاسو لپاره خیر ده و احسن تأویلا او ډیر ښه ده له جهته د انجام څخه د دغې خبرې ډیر ښایسته انجام یې سي الله او د الله رسول ته وروړل سي او الله او رسول یې په منځ کې فیصله وکړي بس خلاص قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي من اطوعنی، که چا زما خبره ومنله، فقد اطوع الله، هغه د الله خبره ومنله، ومن عصانی، که چا زما نافرمانی وکوله، فقد عصی الله، هغه د الله نافرمانی وکوله، ومن اطوع الامیر، که چا خبره د امیر ومنله، فقد اطوعنی، هغه زما خبره ومنله، ومن عصی الامیر، که چا نافرمانی د امیر وکوله، فقد عصانی، هغه زما نافرمانی وکوله. دا خلاص آداب حمل سلاح آداب د وړلو د سلاح مجاهد باید څنګه وګرځيږي په کوم انداز کې وګرځيږي انداز لا يحمل السلاح کبرا وغرورا سلا اسلحه به په کبر او په غرور سره نه ګرځوي لوی لوی خبرې به نه کوي لکه کم باطل خلک جاهلان خلک سي کوي لکه ابو جیل او مشرکین چې داسې په فخر سره راوواتو یا دغه رنګ به په داوه سوختو کې قال الله تعالی الله رب العالمین ویلي دي ولا تكونوا تاسو ما کېږي کالذین الله رب العالمین ویل هغه کسان خرجو چې دی راوواتو من دیارهم له کورو خپلو بطرا ورئا الناس په تکبر سره او د پاره د لیدو د خلکو لکه مشرکین د بدر سره وواتو په مستی او په تکبر سره او الله رب العالمین بیا سخت شکست هم ورکوي نو دا کار له مؤمن سره نه شای مؤمن به عاجزي کوي الله رب العالمین ته او دویم وان لا یشیر بصلاح الی مسلم اشاره بغیر سره نه کوي په اصلحې سره و مسلمان ته عن ابن سیرین ابن سیرین وای سمعت ابا هریره وای ما واوریدل له ابي هریره رضی الله عنه څخه یقول ابو هریره رضی الله عنه ویل قال ابو القاسم وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل من اشاره کچا اشاره وکړه الی اخیه وورور خپل ته بحدیده تیم په اوس پنه سره فان الملائکه بشک ملائکه سیدی تلعنه لعنت وای پر د باندې حتی يدعوه تر دې پورې دی پرېږدي وان کان که څه هم اخاه ورور ده ده لأبيه و امه د خپل پلار وي او له خپل مور څخه وي رواه مسلم یعنې که څه هم له خپل پلار او د خپل مور څخه وي یعنې که دې ورور ویم یعنې د ساعت په شکل بل هم داسې نه پر اړه مسلمان باندې اسلحه نو محترمو دا کتاب فقه الجهاد بس دلته پای ته ورسېدی که خیر سوی ولو سبا د خیره نو شروع کېږي کتاب السیاست الشرعیه کتاب سیاست شرعي شروع کېږي نو بیا به هغه وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین صدق الله العظیم